پتن لګي نبی تا کم وخت کې څوک نقصان رسي ان فرو ابو بکر الله دې تو ټول امت د طرف نه دی الله دې ته ډېر جزای خیر ستا عظمت ته زموږ سلام ستا غلوې همت ته زموږ سلام او تا غ خوشې بیابان کې د نبی هغه شوګیرو ته د نبی هغه پیرې ته زموږ سلام ان فرو خفافا وسقالا او زرد چې قسمونه بخری په الله لو استطعنا لخرجنا معكم کومه طاقت لرله نو خامخ بمغه وتلی لستا سرا دیو هلاک خپل ځانو لاله پناروا او قسمونو والله يعلم الله په دې یقینا دیو خامخ دروغ جن دی حتا یتبین لک الذین تر دې چې کار شي تا تا کسان چې رښتینی دي او تا معلوم کړی وي دروځه لا یستاذنک الذین دا فرق په میز د مؤمن او د منافق کې خاص په غزوه تبوک کې به مؤمن اذن نه غواړي د پاتې کېدو منافق به غواړي اجازه نه غواړي ستانه کسان چې مان لري په الله او پر ازرستنه باندې دا چې jihad کې په خپل مالونو په خپل نفسونو الله د علم ولا علم دې په متقینو یقینا اجازه غواړي ستانه په دا خاص وخت کې کسان چې مان لري په الله باندې او پر ازرستنه باندې او شک دي دیار لسم قباحت سوار لسم او پین لسم او شپار لسم او واللسم دا قباحتونه پدې کې دي لو خرجو فیکم کدی وتل وی پتا سو کې نو نه به زیات ولې تاسو لره الا خبالا مگر خب خرابي ولا اوزعو او خامخ منډه وهله خلالکم پمیان تاسو کې پچوالای سره او پتا سو کې جاسوسان دي د دیو د پارا سمعون لهم قط جواسیس يسمعون حديثكم للنقل اليهم تاسو نه خبري وړي هغه ته والله علیم بالظالمین الله دې عالم په ظالمانو باندې پتا کې سره دی ولټولې دا فتنه اختلاف من قبل مخکې د دینا وقلبو لك الامور اړول دي ستا په خلاف کې ډېر مکرونه ډېر چلونه پیغمبر ستا په خلاف کې ډېر چلونه کړی دي حتا جاء الحق تر دې چراغ حق وقلبو لك الامور مطلب دا چې پیغمبر ستا د قتل ډېرې منسوبې دي تیاری کړی لکه دولس کسان د نبی په لار کې ولاړو لیفتکو به و ان جهنم او یقینا جهنم خامخا احاطه کوونکې په کافرانو ده مخکنه ته په فطره کې زکه د پیغمبر خلاف کې لګیاي د پیغمبر په خلاف کې ستا زندگی او کورا شي تا ته خوشاله نو خپکې دی ولرا مومن باندې خوای خې کوونکو و په مومن خوای خې کوونکو و په مسلمان خوای خې کوونکو منافقانو ستاسو د پاره دا جواب قل لن يصيبنا تو نرسیږي مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې الله مونږ ته مقرر کړي امام احمد بن حنبل قل هل تربصون بنا دا دیم جواب دی خو اخی کوونکو ته تو انتظار نه کوي پتا سو په منګ باندې مگر د یو د دوه خېګړو مگر د یو د دوه خوشاله یا فتح یا شهادت ونحنو نتربص بكم او موږ انتظار کو پتا سو باندې چې وبره سي تاسو الله یعنی د دې د پاره ورکه چې د دیو زړه ته مینا واچول شي محبت د اسلام راشي اوایلو کې خلکو به زکات هغه چاله مرکاو چې د اسلام سره مینا پیدا شي مسلمانانو سره مینا پیدا شي او مسکین هغه دی چې دا غدا پارا له شیئون یسکن الیه نوی د د پارا داسې شی یسکن الیه چې د لپه مطمئن شي شته دی 50 روپۍ شته خړه ته مطمئن نه دی الله یا الله کا بچای می بیمار شي یا الله یا الله نو سبا مې وړ ختميږي سبا کوم ربا زړه مطمئن نه دی یا الله 50 روپے شته خو دیر ته زمانو کرای پینې کی سبا کوم ربا سراټای کی بکوزېګم کمزې کی بکوزېګم دې ته ویلې شي ولا عاملین چې کم خلک مقرر دي اسلامي بادشاہ مقرر کړي چې زکات برا غونډوي ایله د زکات نه ورکړه کولې شي اول مؤلفت قلوبهم چې د دې پړونو کې مینا چولې کې والله هغه لور کوي اوس دا حکم منسوخ شوه دی امام ابو حنیفه هم د دې قائل دی چې دا اوس منسوخ بعض علما وايي امام احمد بن حنبل او نور علما چې دا اوس منسوخ نه دی که ضرورت ورته پېښنو ایندم ورکول شي زکات ورکولای شي سره د غنا نه او سره د غریبینا اگر چې هغه مالدار دی خود نور خلکو تاوان پراغه پل تاوان پراغه جمعه تاوان پراغه د مدرسې تاوان پراغه الله یې هغه له قرض ورکړي اگر کا خپل واسم ستره تجیداد مستره سره د غنا نام اغه لور کولای شي سره د غریب نام ور کولای شي زکه چې د بل چا په وجبانه پاره باندې قرض راغلی ان نکت ول عیون کې داسې ویل دي دغه د مسلمانانو د صلح د پاره قرض راغلی خپل مېلمانه کا چې ته مېلمانه ما رسالت کړ ما باندې نور قرض راغله او ستا خپل مېلمانه د مسلمانانو د ټولو مشترک مېلمې او په یو عجز باندې قرض راغله جمعه ته جوړ کړي و بنا اقامترتن پولی جوړ کړي پر تم ډېر محتاج یو الله دې د خپل غیب خزانو نه د عافیت سره دی الله یو صحیح پل مونږ ترا کی بس وبناء قنطره وفك يسير دې زنانو ته سونه تکلیف دی نو ما خوند د الله د پاره تاسو نن په تهجد کې خامخا د دې پل د پاره دعا وکړي اگر چې دنیا کې نظم خبره چلیږي نه په دنیا کې زموږ سم خشته خو الله خو زموږ شته ده کنه ومنهم الذين يؤذون النبي او زینې د دیونه کسان دي چې zarar رسي پیغمبر ته تاسو ته د نبی په دې منلو کې دی غوکېدو کې څه نقصان دی یسمع الخير والحق تاسو د پاره د خیر خبر اوري د حق خبر اوري هغه قبلې یعنی مومنو کې باتیں مانتا ہے د مومنانو خبره منی نو تاسو ته نقصان د پیغمبر په غوګوالی کې څه دی قل اذن خیر لکم اوریدون کې د خیر خبرو ده یسمع الخير ولا يسمع الشر خیر خبره منی او د شر خبره نه قبلای یؤمنو بالله ایمان لري په الله باندې او یؤمنو للمؤمنین خبره منی د مؤمنانو او رحمت د کسانو د پاره چې ایمان والدي لستا سنا او آ کسان چې zarar رسي رسول د الله تا د دیو د پاره عذاب دې دردناک قسمونه خوري دی په الله باندې تاسو ته د لپاره چې خوشاله کې تاسو لرا او الله او د الله رسول ډیر لایق دی چې دی خوشاله کې هغه لرا کوي دی مؤمنان درې سلو ختم قباحت الم یعلمو ایدیونه پويږي چې د دیو پسینو کې دي ته وای ټوکې کوي یقینا الله کار کوون کړي ما تحذرون هغه سره را چې تاسو ته یریږي دا وی د کار کې دوه پنځه سلوي ختم قواحت د منافق دی دیو با ټوکې کولې او یری دلوا ټوکې به کولې په دین پورې په قران پورې په نبی پورې خو یری دل به داسې نه چې قران کې په پیغمبر باندې چرته وحی راشي چې یقینا مونږه ځان مشغوله کاو لوبي هم کولې مړه سه ودا خواسم لوبي کولې ځان مشغوله کاو څه چلو کو سفر دې کنه یار روزه ده دیو عذرنا کول خو عذر د ګنا نه بدترو عذر هم د ګنا نه بدترو غره ها الکه دا ولید سکه وای کنا نخوز جیسه مشغوله کېدو ونلعبم لوبم کولې ټوکم کولې دا خبر الله خپل نبی ته ورسولا دیو ته ویلا ویجی اسه مشغوله کېدو اصلو بهم کولې تو یا الله پورې او د الله پیاتونو پر رسول پورې تاسو ټوکې کوي الله لا تعتذر عذرنا ما مکوي باندې مکوي تاسو کفر کړی پس د ایمانونو تاسو نه کومه معافي او کوي ډلې تعالی تاسو نه عذاب اور کوبلې ډلې لا چې یقینا و دیو مجرمان دې کې اته سلو ختم یو کم پنځوستم قباحت یعنی تاسو کفر کړل کفر هم کړل پته ولګی دا دین پورې ټوکی کول قران پورې ټوکی کول کدا پټو کو باندې او کپرشتیاو باندې دا کفر دی ځکه الله قد کفرتم پتا کې سره تاسو کفر کړل دی بس یقینا المنافقون والمنافقات منافقان سړی او منافقان زنانا نسیهم نه مراد ترکهم من رحمتي الله د خپل رحمت نه دی پریخي سلور صفات قبیحه دي چې سړی او خزه پکې او شان دي پنځوستم صفت ده یو پنځوستم دو پنځوستم او درې پنځوستم صفت قباحت وعد الله المنافقین سزا س سزا وی ربا وعده کړل الله د منافقانو سره د داسې منافقانو سره چې داسې صفاتونه لري او د منافقانو زنانو سره څنګه چې هغه په باطلو کې مشغوله تم مشغوله یې نو دا کسان برباد دي عملونه د دیو په دنیا په دنیا او په آخرت کې او دا کسان هم الخاسرون هم دي دي تاوانيان علم یا علم یاتهم آیا نظر غلی دیوتا آیا نظر غلی دیوتا نبا الذین من قبلهم خبردار کسانو چې مخکې د دیونه وو یاد سی وای هغه الټه کېدون کې کلی په خپل خلق باندې او په اهل عیال باندې دا کړو په اهل عیال باندې کلی الټه کېدون کې اتتهم رسولهم بالبينات رب القرآن دا سویلی 379 کې پنځم جلد کې راغله او دیو ته رسولان د دیو په واضح دلایل باندې فما كان الله ليظلمهم نو الله چې په دیو باندې ظلم کړو لیکن و دیو په خپل ځانونو ظلم کوونکی مخکې د منافقانو د منافقانو زنانو پس صفاتو کې اشتراک اوس مسلمانان زنانا او مسلمانان سړي هغه پس صفاتو کې الله شریک ګرځولي او دا وی صفات ذکر کړي مؤمنان سړي او مؤمنان زنانا لیکي چې خزا په منزله د سړی دا المرأه کررجل خزا په منزله د سړی دا په دعوت کې فی دعوت ال الله په دعوت ال الله کې او په امر بالمعروف او په نهی عن المنکر کې څنګه چې په سړی باندې دا واجب او فرض دی په خزا مشته ابیا لیکي ول ادله من القران والسنه تعم الجميع دلائل د قران او د سنت نه دا ټول له یو شان دي سړو ته امر ده نو خزو ته امر ده د قران آیاتونه وګورئ لکه د آیات د آل عمران آیات وګورئ 110 نورم ډیر آیاتونه دي ها د دې دعوت او د سړی په دعوت کې فرق دی دا په چار دی والای کې ور کوي په کوڅو بازارونو کې ونه ور کوي او سړی به اغا په هر ځای کې ور کوي مجموعه الفتاوا د ابن د ابن باز وګورئ 328 صفحه وم جیل کې ابن العربی په احکام القرآن کې هم بده صح باز کړي وعد الله المؤمنین وعد کړ د الله د مؤمنانو سره د مؤمنانو زنانو سره دې کې بشارت اخروی دی اذا علیه دورو فوز کل خیر زکه هر د خیر او د فوز کامیابی هغه دوران په د باندې کیږي وینات کل شرف وسیادت اذا علیه یدور کل فوز کل خیر و سعادت و نیات کل نیل و نیات نیل کل شرف و سیادت هر کامیابی هر خوشحالی هر خیر الله په دې باندې ورکي چې د الله رضا نه ایته ته بچ شي ملاوي شي جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي الله دې موږ او تاسو ټول بوزي الله به اے جنتیانو یو आवाज به وکي دیو به لبیک ربنا وسعدیک لبیک ربنا وسعدیک والخير في يديك اے الله موږ حاضر یو ټول خیرونه ستا پلاش کې ربا الله وې تاسو راضي خوشاله یې کنا دیو به موږ به ولې نه خوشاله ګوربا ته هر څومره را کړې چې داسې یو مخلوق لنه دی ور کړې الله به فرمایي د دینه بهتر تاسو له درکم څه شي کنه او ای ایو شین افضل من ذلک الله کم یو شی د دنم لا ورشته دی الله وی احل علیکم رضوانی زبتا سبانی خپل رضا نازل وما فلا اسقط علیکم بعده ابدا وا جنتیانو چرته وزستا سن ناراض نشم الله چرته ناراض نشم وغلظ علیہم سخت شی په دیوبانی یا سخت سخت نظر سره ورته ګوره او زید استوګ نه د دیو جهنم نه ډیر بس زید ګرځې دوی دا جهنم قسمونه خوري دی په الله باندې چې دیو نه دا ویلې او پتا کې سره دی ویلې وا کلمه د کفر او دیو کفر کړل پس د اسلام پس د کار کولو د اسلام د دیونه ځکه اسلام خو په دې کې ونه او اسلام ښکارا کړو بعد اسلامهم پس د کار کولو د اسلام د دیونه او دیو کس کړه او پغه سمانه چې حاصل نکړو هغه څه کس کړه چې حاصل نکو 56 57 58 نمبر سمز کې ناستو سمز کې ناستو د نبی د قتل د پاره خو کامیاب پکې نشو نو جبرئیل نبی ته خبر ورکا نو نبی علیہ السلام اغلار بدل کړه په بل لار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو هزار سم د نبی نه دا بیا معاف کړه ګوره خا جبرئیل ویره چې صاحب سمز کې تا ته ناشتي ستاد قتل د پاره ځانې پټ کړه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په بر لار لاړو استته واوړې دو دیو شاته را روانو تاسو لکه څه کول شرط وای رجال ته لکستړې شو اسمس کې لګناستو پیغمبر خدا ورته یې سونه وې چې یو فاروق ته ویل چې فاروق لګ لګ لګ لګ په دالې ونه راتاوا کا او د فخر په ذریعه دا خبره پیش کولا فلا لم ینالو ولا رسیدل دیتا ارمان او فرمان پورا نشم نیم غړې ده ومنهم من عاهد الله زینه د دیونه هغه دی چې لواس کوي د الله سره الله کتا مونږ ترا کده خپل فضلنا مونږ به خیراتونه کو او شوبدنی قانونا دیکھ دا ډوک پوکیانو منافقانو ذکر دے چاول یو شان واځه کوي د خپل مولا سره او بیا بل شان ډوکو کې دي چې ډوکو کې دي د هر په شان نزول کې اکثر مفسرین واقعا د صالح ابن صالح ابن ابي حاتب لیکلي صالح ابن صالح صالح ابن حاتب لیکلي خدا صحیح نه ده علامه ہے سمی وای دا روایت علامه هیثمی دا روایت راوړي 31 وم جل کې 32 وم جل کې وقال رواه التبراني اوای چې دې روایت تبراني کړ دې خو بیا د دې په سند چې بحث کوي نو وایي وفيه علي ابن يزيد الحاني وهو متروك پدې کې يزيد ابن علي الحاني دې او دا متروک سړی دې متروک راوی دې غلسه اعتبار دې دارنګه په دې امام قرطبي رد کوي نو وای قلت وصالبا بدری انصاری زم چې صالبا خو بدری انصاری دی ممن شهد الله دا دا هغه چانه دي چې الله د دیو د ایمان گواہی ورکړي نو دسه څنګه سالبا چې بدري صحابي دی نو داګنه څنګه داسې عمل واقع د سې لیکل دا چې سالبا د ته حمامت المسجد ویل د جمعات کوتره به ویلا نبی علیہ السلام ته یا رسول الله دعا را لغو غواړه چې مال الله را راکی او یا سالبا استاد خپل حال خره ویل نه د الله نبی خیراتونه بکوم دا بکوم دعا وکړه مال الله ورکو مخکې حمامت المسجد وا کوتره د جمعات وا کوتره د جمعات والو تا وسرورا هر منزل راځي سورج پس منځونه پرې خو دا جمعې لا براته جمعې پرې خو دا بیا واخترونو لراته بیا اخترم پرې خو دا زکات د مال لپاره مسلمانان لاړل هغه مړه ده څه خبره ده سړی تاسو موږ دوه سپیک مولا راوست مدایاتون رالل ټیک دره وی څوک به یې خو سالب ابن حاتم نه ده شته دې زکه چې دا دون روایتونه نه نقل کړ دي تاریخ نو معلومیږي دا چې څوک شته یو منافق د سویلی او سړی د شو خو سالب چې کوم بدری صحابي دی نو هغه نه دی ځکه داګه د پاره خو الله ویلو اعملوا ما شئتم وا بدریانو فلما اتاهم فسر کلا چې ورک الله دیوتا د خپل فضل نه مال او دولت ورکا نو بخل وکا پاګه سرا وانت وتولوا او اوړې دل دیو د خپل واده نه وهم مورزون او دې دیو مخړون کې قبیح دو صفاتون الله ذکر کوي یعنی بخل وکا لوز پورا نکا فعاقبهم نفاقا پس واچول الله منافقت د دیو پر زړګو کې ویو ما غابان العباد ویو هغه ته ویل شي چې د بندګانو نه غایبی قاسمی داسي الذين يلمزون المتوعين آی کسان چې ایب لګوي په خوشاله سره خرج کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نه متوعين چاته وای چې خرچه کوي خو بچا سره کوي وای په خوشاله د غزوه تبوک په میدان کې د پاره د غزوه تبوک د غزا نو عبدالرحمن ابن عوف فاسدا فتصدق باربعه الاف سلور زر اشرفی مال پیش کا په بیت المال کې عاصم ابن عدی فاسدا نو تصدق بمئه وسق من تمر سلسټه کجوري بیت المال ته پیش کړي نو منافقانو ویل دی ریاکار دی وګوره دی ریاکار ہوتا یو کم دې سړی نه خلاص وګوره دی را ریاکار سونه مال راوړ ځان خې خلکو ته کنه دون راوړو ته څه ضرورت وو والذین لا یجدون آکسان چې نمومي مگر خپل کوشش الا جهدهم مگر خپل کوشش ابا وقیل راغې د وو استعمال په عربو په محاوره کې ډیر زیات عام دی او د اویا او د اویا وو سو دا ډیر زیات دی په عربو کې شایع او کثیر دی یره کله اویا یې کنه نو دی اویا زره